ولم يجعل له عوجا دا سورت کهف اتلسم سورت په ترتیب آسمانی کې آسمان نه چراغله یو کم ویایم مکه سره ربط او تعلق ده دعوه د صورت توحید د الله الحمدلله خلاصه د صورت لنډه خلاصه نفی د علم غیب دا ویلی اولاونا لک اصحاب کاف او د خپل نبینا لک موسی او خضر شو او د ذل قرنین نام تفصیل خلاصہ دا سلور حصے دا او یو خاتمہ او بلا مقدمہ تر اتو آیاتونو پورې مقدمه دا پدې کې بعد دعوت توحید وی بیا مقصد د کتاب مقصد د کتاب بیانې په انذار او په بشارت سره بیا زجر ده په عقیده د اتخاذ الولد بیا تسلی ده په تزهید په دنیا بسم الله الرحمن الرحیم دزه پوره د قران دوه حصے لاړې دا درېمه حصہ د قران دا تر سورته سبا پورې دام شروع ده په الحمدلله اپدې کې مسله ده برکت ورکول والا د برکت د الله او د رحمانیت د الله چې برکت د هندا او رحمانیت والا ایواز الله دی او سما من الدجال دیبا دا دجال نا محفوظ وی امام مسلم دا روایت نقل کړي یو روایت ده د سهل ابن معاذ هغه د انس جوهنینا هغه د خپل پلار نه هغه د نبی رسول الله نه روایت کړي انه قال من قرأ اول سوره الاول چا چې ولوستو اول د سوره کاف واخرها اخر د سوره کاف دارنګ یو روایت کې راغلی چې د جمعې پر ورځ لستل معنا جمعې پر ورځ د لستل دا سنتي طریقه ده ځکه صحیح حدیث کې راغلی قال هاذا حدیث صحیح الاسناد من قرأ سورۃ الکاف فی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين دې جمعې نه والا تر کم دو جمعو پورې وا دې لپاره رڼا رڼای رڼا رڼا وي دې باندې دجال نه محفوظ وي بسم الله الرحمن الرحیم پکار دی چې دا مسلمانان دا لس اولنی آیاتونه خامخ آیات کی امام مسلم ویلو چې د بعد دجال نه محفوظ وي بلې جمعه پر رڼا رڼا بسم الله الرحمن الرحیم دا غس حدیثونه ما بیان کړه چې کم سندونه قوی وو نورم د ډېر فضایل راغلي خو پای باندې کلامونه دي نبی او کړن والا د خلک ایمان نه راوړي ززان د جبل ابي قبيس نه راغړم ان جعلنا ما على الارض زينه لها تزهید من الدنیا ان جعلنا یقینا غرزول دی مونږه هغه چې پزماکه کې دی زینت الله ډول ډال د دې زمکه لپاره ځکه حدیث کې راځي حلون خزرا ان اصحاب الکافی چې خاوندان د غار والا یو کاف دی یو غار دی کاف او د غار څه فرق دی هواي کنه یار څه فرق دی کاف ستو ویل شي السقف المتسع فی الجبل اغلویا سمڅه اغلوی غار چې په غره کې چډیر کولاوی هغه ته کاف وای وما لا يتسع فهو الغار او چې چډیر کولاو نه نو هغه ته څه شی وای ایت غار وای ام حسبت ان اصحاب الكهف سګمان کہتا چې خواندان د غار والا ورقیمی او تخته والا رقیم آکره او چا صحاب کاف تا نږدې او کله چې روم فتح شانو دا کلینو می پټراو بیا مسلمانانو دغه نومي بطرا کې خودو کتابونو کې مشهور ده پر حاکم باندې راکم باندې نو اکل نو می رقیم نه نو اصحاب کاف مرته ویل شي رقیم والا مرته ویل شي غار ته نسبت وشي نو کاف والا دی کلی ته نسبت وشي نو رقیم والا دی یا نا اصحاب الکاف غار والا چې دا اصحاب کاف رقیم والا سوکو وېدا کسانو چشمه سکه ګرشیو غټ تړنګ او غټ مخ دیو میلوا په دې میله کې خلقونه به الله یرو شرابونه به اسکل ګډاګانې به کولې جواری به پکې وا منخت د غیر الله بوا د غیر الله په نوم به ذبح کېدلې یره د بی دینه یو عجیب بازار به ګرم الله الله دې د بادشاہانو د لوی خلکو اولاد دی د سردارانو اولاد دی الله د غوی پړه کې د توحید خبره ورزول ده چې دا څه قصه دروره الله پرې خو د الله نه سوا خلق بل چاته سر به سجود دي یو کس خپه شوی دی نو د یوونی سوري لاندې راغل دی نو کې ناستل دی اوس د یاري نه ویلې نشي یو پکې بسم الله کړه روزه خو صفه ده ته د دې خلکو د عمل می الله بری کړه الله یې پرې خې ده د الله نه بل چاته سر به سجود دي بس د دیو د دې عمل نه ما کرک کړه او دلته راغلم الا هر یو ویل زمام دا غرض ده بل ویل زمام دا غرض ده بل ویل زمام دا دته توافق ویل هغه دی راو بلل نو پورې غاړه دی انټرویو ده انټرویو نه رستو هغه ورته دباو کو ک قلار نشوي نو تاسو با پل خوانوي نه نو مشران اولاد سپین روب اولاد وسدر تسنویم دی خپل کورنۍ جرګه وکړه ویل چې هر رورا نکېږي نشي د خانانو د ملنګ سره کله چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن راځي چې زو دریو کلی دی دیو ته مبارک چمنونه دی دیو ته مبارک راځي چې زو خپل دین ځان له تخته وزو ایستا بیا رسته خپل ابای به راخ کړه خپل داجی به راخ کړه راشه ابای راشه راشه ته قران واورا راشه ته نبی وینا ابو هريره ابو هريره خپل ابای ته یا ابای اسلام راوړه یو ورځ هغه روانو مور ولا یو سخت څپېړه ابو هريره ته چرته ځي سپېړې وو د سی وو محبوب عالم تلاړو ابو هريره یا رسول الله جاړي د سی جاړي ابو هريره ولې جاړي وی ابي عالم لابا هريره زستاو د ابي په مینس کې سم عمل وکم وی نبی دې لپاره راغلم چې زما ابي ته دعا وکړه بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سونه اوچت کړه اللهم هدی ام ابي هريره اے الله دا به هريره به ته هدایت وکا وې د نبی علی السلام لاسونو چې به هريره منډه منډه اے ابو هريره چرته زی چرته زی پرې دی پرې دی زګورما چې زمخ کې رسم کده نبی دعا مخ کې ګرځي ال تلاړو دروازه بیا بند کړي وزن پسې د ابو هريره بای دروازه د زور کړه سنه کېده او د غسل आवाज راته الله اکبر ابو هريره ته پته ولګی دا چې د محبوب عالم دعا مخکې رسیدلې کله چې دروازه کولا وکړه اما جان بیا اما جان نو اے بچیا استاد استاد گزار نه رسته چې پتا می گزار وکړو زما په دې اړه یو کیفیت بدل شي چا بل څه ژوندۍ چې د محبوب عالم د غلامینا سیوای ما بوزه چې اسلام راوړم اول ایمان انا جوانانو خپل ابي ته بیا دعوت خپل داجی ته دعوت ابي راشه داجی راشه لاړل غار کې مخکې پورې غړ الله ویلو نو په غار کې الله ایسته ودکړه په وګونو باندې په آرام سره ودا وتر شمس دیو په غار کې وسود دی وراله چلګو د کېګو بیا په پاسونو زوبا په یو طرف الله یې چرته بځای چرته به وږي تیږي ګرځي د لوی سردارانو اولاد راځي چې تاسو د کما بیغما دیو باندې د الله ډیره می پیرزو شوی دا ګوره ډیره زیاته چرته بځای کم درته بځای چرته بسر وهلی بر وهلی ګرځي است الله زې او د شی بیغما دس طرف ته نمر ته دسی اوړي دسی اوړي دی په میدان کې دی په چټیل میدان کې نمر نه رسیدل دیو ته د وجه د اختصاص نه وو دا د دیو کرامت او چې الله ورله کرامت ورکړي امام قرطبي رات کوي په چا باندې چې غار په داسې انداز باندې او چې نور به ته داسې ته او داسې وته وین غار هیڅ داسې داسې او داسې نه نور خلک یې دوه والا او الله په دیونه لگاو دویم کرامت الله وګوره زما دا سابقافو وتحسبهم اقاظا وهم رقود تبا ګمان کې په دی باندې دی خو وهم رقود او حال لای چې دی ودی کچر ته وسوخ کار شو دیو بلا خسته سترګې اړه ولې راړه ولې یا دارسته تفسیر ده او تبا ګمان کې په دی باندې دی خو وهم رقود او حال دا چې دی ودی بیغمام شپنکه هم د مرګره شپنکه سره سپیو نو هغه سپی مر سره روان شه ځکه سپی چرته وړي بیا د خپل مالک نه ابن عمر وای من اقتنا کلبا سپی ساتل خو ناروا دي خود سپی ساتل هغه کې ګناه نشته من اقتنا کلبا الا کلب سیدنا وماشیه نقص من اجره كل يوم قراطان بخاری کې روایت ده چا چې سپه وساته مگر سپه د ښکار یا د خپل ګړو بيزو د پاره نو کاس سپه بل سپه وساته نقص من اجره كل يوم قراتان هر ورځ به د د اجر نه دوه قراتا دا بکټ کیږي موږ پته نه لري سو قراتا بعض خلک په خپل کورونو کې ما څخه سړپ سپاساتي یا سپی ساتی چا قدر ته دیو لمبئی ایمان والا ول امزان غر کا ول امزان تبا کا وکلبهم باسط نظرائے بالوسید آغا سپی دے د نیکانو سره مرګرتیا وکړه نیک محبت کی برکات اس نے کتے کبھی اعزاز بڑھا دیا ځان له څه پیسې اغستې اسے معلوم ہوا کہ ضروری نفقہ کا انتظام کرنا زہد و توکل کے خلاف نہیں معلوم شوا چې ځان له ضروری نفقه انتظام کول کله چې د الله د دین د پاره زی دا پکار دی او دا توکل خلاف نه ده یمن والا بازان نه جوړو الله دا د الله د لارې ملمانه دي موږ وګوره ډېر احتیاط کوو د خدای د لارې ملمنو ته سب ډېر احتیاط کوي فلینظر ایها اسکا طعاما ودی ګوري کمیو ایوها کم یو د دین اسکا طعامن پا خوراک والا دے حلال و خوراک والا دے حلال ذبح والا دے وګوره چرته هغه ذبح ونه خوري چې چرته ولی اتلطف او نرمی دی کئی پتلو راتلو کې پتلو راتلو کې ګوره ډېر احتیاط کوا مرګري ډېر احتیاط کوا مفروري ګوره ورن جاری دی یا ولی اتلطف او نرمی دی کئی په غفتو کې کله چې تاسو شی غواړي خپل پیسې غواړي ډېر په خوري انداز ترواره ته امام اجي دونه پیسې می پاتې شي امام اجي تاسو نه خبر دی نشي یقینا دیو کچرته خبر شي پتا سبانه يرجمو کوم پکانو بام ولي یا واپس کې تاسو لرا په خپل دین کې او کا واپس شوي نو ولن تفلحو اذن ابدا کامیاب بنشي پدا وخت کې تل تتلا لاړو تملیخا لاړو تملیخا پکې لاړو دی ورته شي ګوري پیسې والا ماما ماما دغه نرمي خو شور ونه کې کنه ماما پیسې والا شور مکو او د غریب وسوي چې خلک رواني خبر نشي دا څه چغي وای اوه اے مرګریا دا خود پیانو سي پیسې دي پرې کې ماستر صاحب راغې بر راغې بر لکه شور مکو دا چاته خزانه مندل ده مرګري مې دی په غار کې اوې زه ډوړې پسرا لګلې غار کې به مرګري دی اول خو اظهار نه کاو په چې دا پورا راکاګل جوړ شو خامخا به اقرار کې زما مرګري دی په غار کې منګه ودو رایخ شونو هغه زرا ولې ګلم اگر تعال ته وګیتګی نهر دی دا وخت بادشاہ او علما کرام زر زر راجم شو چون کې تاریخ کې دا یو خبره وا چې اول نوجوانان رکشي دي سره د سپینه او رب ذوالجلال دی پټ پاتې کړیو بس هغه ټول پر اچا پیر شو نه وخت کې بادشاہ دی بے دود سیس د قیانوس الله ختم کړ دی اخو مشرکو او بے دود سیس دا عیسائی مسلک والاو ډیر الله والا سړیو د قیامت د اقرار د قائلو په دې دور کې خلک د څه پیدا شوی چې قیامت د منکرین ډیر پیدا شو نو دوی یو سوال کړو الله ته چې دیو ته یو علامه وخیا آ بادشاہ وقت راغې تاریخ کې عجیب لیکي کله چې بادشاہ د خپل سیرې سره وري ورو دې پر خدوره ځکه چې هغه خو د دې لپاره یو یو کړمن انسانو د ته پته ولګی دا چې دا د هغه اولیاء الله نه دی وای چې ژوند هم تاسو وشته هم پکانو اوس مې ولې خپل وای د قبر کانی کله چې دنیا کې سړی زنده دی دا قدر چاته نه کله چې لاړ شي نو قدر راشي امام بخاری رحمت الله علیه قدر دنیا والا دا غینه نو خبر وکړه چې اخر تک کې د دنیا نه رسخت شو بیا امام بخاری پس ټوله دنیا جړل خو اول بیا چرته په دنیا کې بیا غ چرته راځي علما دا دور راجم شو چې مکوا دا داس چل مکوا دا پرېدا د ته تکلیف رسول دا ځان ته تکلیف دی د غیر تر وړایو زما مرګري برا دي زباله خرما چال تویسو هغه وګی دي زړوړې نه خرما پلار روان دي مملکت والا ټوله دنیا ور سره روانه وکړه چې غار ته نږدې شونه د ورته وتا سودرېږي زما مرګري خبر نه دي د دې حالاتونه کله چې تاسو ټول ویني نو به ویریږي چې موږ پسې خلک رااله زبر تو واقع بیان کوم نو تاسو بیا راشي دی ډیر خدا دی بهر ولاړ دی کله چې ده تن تل ده دی یو الله تعالی بدر یا در منافع بے شمارس اگر خواهی سلامت بر کنارس بیا یو الله تعالی هم ده چې ده تل وای د مرګرو ته به قصه کړي او کبنه کړي مرګري به زنده وو کنه به زنده په چې دې تل نو بیا ماشاءالله به زبردست یو وړو کې شان کانه ځان تر دې خوا کړه او دې وسته وده شواس فانی دنیا ته خیر آباد وایا وګی تیګی لاړه د دنیا نه وکړه چې دیو ډیر وخت تیر شو وراله چرته دی هغه اخیسته چهره بیا مستقل په خوب باندې ودی شوی دی وکذالک اثرنا علیهم دنیا فانی د فانی دنیا ارمانونه وکذالک اثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله اوس د خوراکونو کمه نشته ده فالله نه زما اولیاء په دنیا په خوراکونو باندې پر روزه ما ماته وای روزه به ان شاء الله د جنت په خوراک باندې ماته کوي وکذالک اثرنا علیہم لیعلمو عبد البصیر صحابی رضی الله تعالی عنہ چې د دریا په غاړه کې وو او ډیره موده وې دینه جوړ شي ولګه په دیو باندې را لاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دیو ته اجازه ورکا قاصد لاړو ککوړی وړیو او یلا چاغه د دین هغه پتنګانو په دین باندې مینو هغه ته وای چې راځي د مدینه ته وکړه چې د لاړو عبد البصیر رضی الله تعالی عنہ پیداغه سلګي وي دا ټول میشن د دریاب د غاړې د عبد البصیرو الله ته منظور داوا چې مدینه په ونه لیدا خبر کمنګا دیو په دې باندې د لپاره چې دیو پوي شي یقینا وعده د الله د رښتیا او قیامت لا ريب فیا شک پکې نشته اذ یتنازعون بینهم وسحالات شو اذ يتنازعون بينهم کله چې جګړه جوړ کړه دی په خپل میانس کې په خپل کار کې ویره جوړه کوي په دیو باندې او آبادی رب د دیو خپویا ده په دیو باندې د دې خلکو الله صفات نه ده کړه دا د دې اجتهاد او چې عبادت به الله تکو او دا به د اصحاب کاف د پر آثار شي زمنګ په دین کې د دې سخت ممانعت راغل چې په قبر با جمعات نه جوړه آبادی باندې جوړه ابو حیاج سدیتا صحیح حدیث دی اسو چې په دې باندې ډیګي ډیویګ دي اسو په چې په جمعهتونه جوړي اولائک شرار الخلق عند الله دا د ټول دنیا د بدترین مخلوق نه دي عمر فاروق په زمانه کې د دانیال علیه السلام قبر کار شو په عراق کې نو حضرت عمر فاروق امر وکړ چې ان پن کې دا قبر پټ کړي او ال اگر وقا اگر ټوټم ور سره خخه کوي چې د قیامت د ملاحم او تذکرہ پکې ده فاروق اعظم ته پته وا چې خلک دا سينه چې دی باندې غارق شي تبا شي او واقعي نن بیا خلک دا غنه درگاه جوړ کی کته د محبوب عالم په قبر باندې خو گنبت خضرا ده د گنبت خضرا قلاون بادشاہ جوړ کړي دي او دا 678 شپږ سو و و او یایم سنه هجری کې جوړ شوی سوچ کوا دا دنه مخ کې څو کلونه وو نه صدیق اکبر دا جوړ کړي نه فاروق اعظم دا جوړ کړي دا نه عثمان ذنورین دا جوړ کړي دا کومه صدای ده زار شم د خپل حبیب نه صلی الله علیه وسلم نه نه کا څوک په قبر کې لګون ته کې شرکی هیڅ شی عمل نشي کولای ماشاء الله ماشاء الله دونه په پیار محبت حاجی صاحب دا مکوا دونه با اخلاق خلق حرم کې ماشاء الله چې سړی وای چې د فوجي د مختما کته بس ويقولون سبعه مگر گفتگو کارا چې صرف د قران تلاوت کوي ولا تستفتی فی منهم احد فتوا بنغواړی فیهم دا صاحب افکاف مبارک منهم د دې علماونه احدن د چانا اچانه و فتوا نه غواړي بس الله یې فتوا بنه غواړي او په علاقه کې مړی شي په سبانه علاقه دا صاحب کاف سپه څنګه وو سورو کا تورو کا سپین والای دا اصحاب کاف ته پس مکه ته سپی په غم کې اخته ای خلق څه غرق شو څه تباہ او برباد شو فرایز د خاور سره خاوري کې خلق دای پروانه ساتي ولا تقولن لشین ولا تقولن لشین تا موایو شتا انی فاعل ذالک غدا چې زبا کوم دلرا سبا مئتن سنینا درن تیر کړو دیو په خپل غار کې درې سوا کلونه چې شمسی اعتبار سره والے وزدادو تسای مسلمانانو تاسو زیات کئ نه قمری اعتبار سره نه په نور زیاتیږي نو نه سوا نه د پاسه درې سوا کلونه په غار کې ودی دي بیغمه بیغمه لا مبدل لکلماته نشتره بدلون کې د کلماتو د الله د پر بل څوک او چرب بیان مې ما سوا د الله نه ملتحدا زیدا زید پنای زید اخلاصی درمه تفری ترغیب په موالات د موحدینو صبر کا واصبر نفسک ته جنت کې ډېری خبرې دي ډېری خبرې دي هغه خبرې د دنیا نه ممتاز دي دنیا کې چې د چا جره مبارک نه خلق ورته څه شی وای وای تاسو کوسا اپ جنت کې جنتی جره نشته جردن مردا من آساورا من آساورا